الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د مریض پوښتنه یعنې عیادت او همدارنګه مړي ته غسل او کفن ورکولو طریقه او همدارنګه د جنازې د لمانځه حکم او د جنازې د لمانځه طریقه لکه څنګه چې په اسلامي شریعت کې د ژوند د تیرولو لپاره ځانګړې لارښوونې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه موجودې دي همدارنګه د مریض لپاره هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقدس دین کې هم ځینې لارښوونې موجودې دي چې هغه اول د مریض پوښتنه ده د مریض او د بیمار کتل او د هغې پوښتنو ته تلل دې ته په شریعت کې عیادت وایي په دنیا کې یو انسان هم داسې نشته چې هغه به نه مریضیږي په هغه باندې به درد و تکلیف نه راځي نو له همدې وجې نه د اسلام په مقدس دین کې ډیر زیات تاکید راغلی چې تاسو د مریض پوښتنه ضرور کړئ او کوم اجر و ثواب چې الله رب العزت هغه مسلمان ته ورکوي چې هغه د مریض عیادت او د پوښتنې لپاره ځي هغه ما تاسو ته په نورو خپرونو کې ډیر په تفصیلي توګه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې بیان کړي دي د یو مسلمان لپاره دا لازمه ده چې د خپل مسلمان رور پوښتنه وکړي البته که ګاونډي کافر هم وي نو باید چې کله هغه مریضیږي دې مسلمان ته دا لازمه ده چې د خپل د دې کافر ګاونډي پوښتنه هم وکړي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د منافقانو یهودیانو د پوښتنې لپاره په خپله تشریف به وړه سره د دې هم هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دښمنان هم ول دا رسول الله عادت د مسلمان عیادت او پوښتنه به د دې لپاره کوله چې د مسلمان حق دی په بل مسلمان باندې او د غیر مسلم عیادت به د دې لپاره کوه تر څو چې هغه د رسول الله د نیکو اخلاقو نه متاثره شي او اسلام مقدس دین ته مخ راوګرځوي خو نن ورځ د مسلمانانو په منځ کې دومره حسادت دښمني بغز او عداوت پروت دی ان تر دې چې ورور د خپل د ورور د حالاتو نه خبر نه دی دا خو لا پرېږده چې هغه ګاونډي زموږ د کور په خوا کې ژوند کوي د هغه د مریض پوښتنه یا د هغه د ولږې او د تندې او د فقر او د تندستي پوښتنه موږ وکړو دا خو ډېره لویه خبره ده په موږ کې نه قناعت شته نه انصاف شته او تل لپاره د خپل ژوند په سرکشي کې تیروو الله دې په موږ باندې رحم وکړي نن په خپل اولاد رحم وکړه او نن په خپله کورنۍ باندې رحم وکړه او نه هغه څوک چې زموږ په ګاونډ کې دي نه د هغو د حال او د احوال نه خبر شو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په کور کې ناسته وم یوه ښځه د دوه وړو وړو جنکیو سره راغله زما کور ته دوه وړې ماشومان یې ورسره وي یتیمانې وي نو هغه ټولې وږې وې ما نه د څه غوښتنه وکړه ما سره په کور کې څه نه ول صرف درې خورماګانې راسره وې یوه مې مور ته یې ورکړه یوه مې یوې ماشومې ته ورکړه او بله مې بلې ماشومې ته ورکړه هغې ماشومې هم د خپله خورما وخوړله د بلې ماشومې هم وخوړله خو مور یې هغه زړی تې لرې کړه خپل خوله ته یې پورته کوله چې هغه وخوري خو د ماشومانو لاس ور واچوه هغه یې د خپل مور نه واخیستله نو هغې مور هم دا خورما په منځ کې نیمه کړه نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه او نیمه یې د بلې لور په خولې کې ورکړه خپله یې ونه خوړه خپل اولاد یې رحم وکړه دا حالت چې ما ولیده نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا قصه ما رسول الله ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې دغه مور چې په خپل اولاد باندې رحم او ترحم وکړه د خپل د خولې لمړې د خپل اولاد ته ورکړه الله دا جنت ته بیایي یا هغه چا چې دې یتیمانو باندې ترحم وکړ الله به هغه جنت ته بیایي خو تر اوسه موږ په خپل اولاد باندې ترحم نه دی کړی تل لپاره په بدو الفاظو په ناوړه خبرو باندې د خپل اولاد شکنځو رټو یې نه ترحم وکړه شفقت وکړه په خپل اولاد باندې د ماشومتوب نه هغه د الله دین ته متوجه کړه او اسلامي اخلاقو اهدابو باندې متصف کړه ګاونډی خو پرېږده حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مسجد نبوي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صدقات او د خیرات مالونه راغلي ول نو د هغې په خوا کې ځینې یتیمان و چې هلته یې ژوند کوه رسول الله ما ته څه ډوډۍ راکړه چې د هغې څخه یتیمانو ته یې وروړه ماسخوتن ولاړم د هغه کور ور مې وډبوه نو هغه ښځه چې کونډه وه او هغې سره یتیمان و ورته راغله راته ویلې چې په ور کې څوک دي ما ورته ویلې چې عبدالرحمن ابن عوف هم رسول الله ما ته څه خوراک لا کړی ستاسو لپاره چې تاسو ته مې راوړ هغه ښځه ورته څه وایي هغه د ګاونډي په حق پوهېږي چې زما ماشومان وږي ول د مازیګر په وخت کې هغوی د خوراک ډېره زیاته غوښتنه کوله خو ما سره په کور کې څه نه ول بس په کټوه کې مې څه شی واچول ته هغو لاندې مې اور بل کاوه هغو ته مې ویلې چې تاسو لپاره زه خوراک تیاروم او په هغه کټوه کې تشې اوبه وې هېڅ هم نه ول او ما ته به دا ویلې چې مورجانې خوراک کله تیارېږي ما به ورته چې لا پوخ نه دی او په دې باندې مې هغوی وغولول هغوی وږي ویده دي د ماشوم هم دا عادت ماسخوتن تر یو وخته پورې که هغه ته خوراک ورسېده ورسېده کنې ویده به وي نو هغوی اوس ویده شوي دي زما په خوا کې زما ګاونډي دی چې هغه زما نه او زما د اولاد نه خوراک ته ډیره زیاته اړتیا لري دا خوراک ویسه هغو ته یې ورکړه حضرت عبدالرحمن ابن عوف دا خوراک کړي هغو ته ورکړي هغوی سره قناعت و هغوی سره انصاف و په هغو کې همدردي وه هغوی د خپل اولاد حق د خپل د ګاونډیو حق پیژنده خو نن ورځ نن موږ په خپل اولاد باندې په خپل کورنۍ باندې رحم او ترحم ونه که دا خو لا پرېږده چې ګاونډ ته لاړ شو یا همسایه ته لاړ شو د هغو د مریضي او د هغو د ولږې او د تندې نه موږ خبر شو الله دې په موږ باندې رحم وکړي او که پښتنه ورته نه کوو څه نیکي نه ورسیږي خو ځینې داسې کورنۍ دي چې د هغو نه د خپل همسایه ګهان او د خپل ګاونډ په امن کې نه تل لپاره هغو ته ضرر رسوي او رسول الله درې واره دا خبره تکراروي چې مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی هغه څوک چې د هغه همسایه او د هغه ګاونډ د دې د شر نه په امان کې نه وي نو د مسلمان عیادت چې هغه مریض شي د هغه پوښتنه کول دا په مسلمان باندې حق دی او کله چې څوک مریض شي نو د مریض په سر د ښي لاس کیښودلی شي او دا دعا دې ورباندې ووایي چې اللهم اذهب البأس رب الناس واشف فانت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ای الله دا درد او تکلیف لرې کړه او شفا ورکړې ته شفا ورکوونکی ته یې له تا پرته بل څوک شفا ورکوونکی نشته داسې شفا ورکړې چې څه مریضي ترې باقي پاتې نشي او کله چې په یو مسلمان ورور باندې چې هغه مریض وي په هغه باندې د مرګ علامې ښکاره شي د هغه پوښتنه دې وشي او د دې نه پرته د هغه سره کیناستل او هغه ته د قرآن تلاوت کول یا د صورت یاسین لوستل دا هم ډیره غوره خبره ده چې ته ورسره کینې د هغه پښتنه وکړې او هغه باندې د قرآن تلاوت وکړې په ځانګړې توګه صورت یاسین هغه ته ولولې او که پوهېږئ چې بلکل مرګ ته نږدې دی نو د هغه مخ دې قبلې طرف ته شي او په ښي اړخ دې څملولی شي ځکه دا حالت د روح وتلو لپاره ډیر آسانه حالت دی او حضرت ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقنو موتاکم لا اله الا الله تاسو خپل مړه کېدونکو ته یعنې هغه څوک چې مړه کېږي د لا اله الا الله تلقین کوئ یعنې که تاسو پوهیږئ چې هغه مړ کېږي نو ځان سره لا اله الا الله محمد رسول الله وایئ کیدای شي چې هغه مړی هم په خپله ژبه باندې راوړي او کلمه د توحید او د شهادت ولولي او داسې دې نه کړئ چې هغه د مرګ په حالت کې دی او ته ورته وایه چې د شهادت کلمه ووایه ځکه هغه ډیر سخت حالت وي په هغه باندې د زنقدن حالت وي او کله چې وفات شي نو ډېر په نرمۍ سره دې د هغه سترګې پټې کړی شي او د هغه ژامه دې وتړي او په دغه وخت کې د مړي په خوا کې هغه کسان کینې چې هغه متقیان دي هغوی سره د الله ویره وي او د مړي لپاره دې د بښنې غوښتنه وکړي ځکه په دغه وخت کې چې دا کسان د مړي لپاره بښنه غواړي دې لپاره د مغفرت دعاګانې کوي نو ملائکې په دې باندې آمین وایي هیله ده چې الله رب العزت یې وبخي او که دې مړي په دنیا کې بد کارونه هم کړي نو بیا مسلمان دپاره دا په کار نه دي چې هغه په بدو باندې یاد کړي بلکه بدی ځان ته پرېږدئ کم نیک کارونه چې هغه په دنیا کې کړي دي هغه نیکو باندې هغه وستایئ ځکه د رسول الله لارښوونه ده د خپلو مړ شوو کسانو نیکي یادې کړئ او د هغه له بدیو څخه تاسو ځان وساتئ نو چې کله یې ساه وخیږي نو اندامونه دې ورته سم کړي او د اندامونو په سمولو کې د دا دعا ولستل شي بسم الله وعلی ملت رسول الله نو سترګې چې ورته پټه کړه زنه یې ورته وتړله پښې چې ورته سمې کړې نو د پښو هغه دوه ګوتې دې ورته هم وتړي او هغه څوک چې بې اودسه وي په بدن کې پاک نه وي که زنانه باندې څه مریضي وي یا سړی د جنابت او د بېودسي په حالت کې وي نو هغه دې مړي ته نږدې نه کیني بلکې پاک کسان دې د هغه په خوا کې کیني تلاوت دې وکړي او د الله رب العزت نه دې دې مړي ته د بښنې او د مغفرت دعاګانې وکړي قدرمن اوریدونکو حبر درومي د زخمي زړونو دوا ده د کعبه کور د الله قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو چې کله د دې ساه وختله د دې نه دې وروسته د مړي د خښولو لارې چارې باید برابرې کړی شي او مړی دی په کور کې ډېر وخت نه ایساره وي البته که د چا نږدې خپلوان راځي د هغوی لپاره لږ وخت مړی ایسارول څه پروا نه لري خو دا نه چې په کور کې مړی یو شپه دوه شپې او درې شپې ایساره وي دا د اسلام په مقدس دین کې ګناه ده د غسل او د لمبولو اوبه غسل باید په ډېرو تړمو اوبو ترسره شي چې نه ډېرې یخې وي او نه ډېرې ګرمې وي او که چیرې په اوبو کې د بیرې پاڼې واچولی شي او هغه په هغې کې پخې شي نو دا ډېره غوره خبره ده او د غسل طریقه داسې ده دا دې لپاره قدرمنو اوریدونکو درته وایم چې موږ او تاسو مسلمانان او هر مسلمان دپاره دا ضروري ده چې دا د اسلام مقدس دین مسائل هغه ته یاد وي د غسل طریقه دا ده چې اول به مړی په تخته یا په بل کلک شي باندې څملولی شي او د مړي نه به جامې ویستلی شي که جامې وتلې خو ډیره ښه ده خو مړي ته د تکلیف نه ورکوي که نه ختلې هغه دې قیچي کړي او د مړي نه دې لرې کړي چې کله د مړي نه جامې لرې کړې نو مړي باندې به یو څه واچوي یعنې عورت به د مړي پټ کړي یو لنګ به مړي ته ووهي او د هغه نه به وروسته مړي ته استنجا ورکړي او د استنجا طریقه دا ده چې د لنګ لاندې به د خپل لاس نه نباسي او مړي ته به استنجا ورکوي او د خپل لاس نه به یو ټوټه تاو کړي چې کله مړي ته استنجا ورکړه نو د استنجا نه به وروسته مړي ته اودس ورکړی شي خو چې کله مړي ته اودس ورکوي هغه څوک چې مړی وینځي د مړي په اوداسه کې د خولې غړغړه یا د خولې پرېمینځل او د پوزې پرېمینځل دا نشته دی یعنی د مړي خوله به هم نه وینځي او همدارنګه د مړي پوزه به هم نه وینځي بلکه په پوزه او په غوږونو دې کې ورته پاک مالوچ کیدي د دې لپاره چې د مړي په غوږونو او په پوزه کې اوبه لاړې نه شي او که دا خبره معلومه وه چې دا مړی د جنابت په حالت کې مړ شوی دی یا ښځه په حالت د حیض او د نفاس کې مړه شوې ده نو هغه څوک چې دوی ته غسل ورکوي څه ناڅه اوبه دې د دوی پوزې او خولې ته باید ورسوي څه ناڅه بس اودس دې ورکړي هغه اودس چې ژوندي کوي د اودس نه به وروسته د مړي سر په صابون باندې ښه پاک ووینځي ګمنځ کول نشته سر به ورته پاک په صابون ووینځي نو مړی به بیا د دې نه وروسته په چپ اړخ باندې څملوي چې کله په چپ اړخ باندې څملوي یعنې چپ طرف به یې ځمکې طرف ته شي نو دا ښي طرف یې چې پاس دی د سر نه تر پښو پورې دا د پاک ووینځي په دې باندې به د اوبه درې وارې اوبه واچوي چې کله ښي طرف ورته ووینځه د دې نه به وروسته مړی په ښي اړخ باندې څملوي او په چاپ اړخ باندې د سر نه تر پښو پورې درې ځله اوبه واړوي او په کم وخت کې چې په مړي باندې اوبه اړوي نو نرم نرم دې د مړي بدن هم په خپل لاس باندې وموښي او د غسل په وخت کې دې لومړی ورته ښي لاس بیا ښي پښه وینځل او د دې نه وروسته چپ لاس او د چپه پښه وینځل دا په کار دي ځکه چې کله په چپ اړخ باندې واچو نو ښي طرف به ټول ورته وینځي چې ښي طرف خلاص شه د دې نه به وروسته د پښي طرف واچوي د مړي چپ طرف ته به دې ټول ووینځي نو چې کله غسل پوره شه نو اوس دې د مړي څخه لونګ خلاص کړي او په بله تخته دې ورته کفن واچوي خو مخکې د دې نه چې دا مړی کفن ته داخل کړي د مړي بدن دې په یو پاکه ټوټه باندې باید وچ کړی شي او د سړو کفن د سړو لپاره درې جامې یعنې درې ټوټې کفن پکار دي یو کمیس بل پرتوک او دریم څادر ځکه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې سپینو یمني جامو کې کفن ورکړی شو رسول الله ته په درې سپینو یمني جامو کې کفن ورکړی شو د سړو لپاره درې جامې کفن پکار دي اول ساده دویم لونګ چې هغه ایزار دی او دریم کمیس سادر ته لفافه او لونګ ته ایزار هم په عربي ژبه کې ویل شوي دي نو د څادر اوږدوالی به د بدن د قد نه یعنې د بدن نه قد نه یو لاس زیات وي یعنې څومره چې د مړي قد او تنه ده د دې نه به یو لاس باید دا کفن او څادر اوږد وي څادرې او د څادر پلنوالی به دومره پکې دومره وي چې د هغه بدن پکې ونغښتلی شي دغه شان د لونګ پلنوالی یعنې د پرتوک پلنوالی خو د پرتوک اوږدوالی به د صادر نه یو لیشت کم وي او د کمیس لپاره چې کوم صادر شکولی شي د هغې پل پلنوالی چې دومره وي چې څومره د صادر او د لونګ پلنوالی دی لیکن اوږدوالی به یې د څټ نه راواخله د کمیس اوږدوالی به د غاړې او د څټ نه راواخله تر انسان نامه پورې او د نامه نه ښکته دا څادر به په منځ کې نیم کړی شي او دومره به وشکولی شي چې د مړي سر هلته پکې دننه شي او د کفن ورکولو طریقه به تاسو ته وروسته بیان شي چې څه رقم به کفن ورکوي نو سړیو لپاره درې ټوټې کفن درې ټوټې ضروري دي یو څادر دی چې هغه د مړي د تنې نه باید یو لاس اوږد وي دویم د مړي پرتوګ دی چې هغه ته ازار هم ویل کیږي چې هغه به د سادر نه یو لیشت کم وي دریم کمیس دی چې هغه به د سړي د غاړې نه راواخله تر نامه پورې یا د نامه نه لاندې چې هغه به سوری کړی شي او مړی دی د مړي سر دی په هغه کې نه ایستلی شي د سادر او همدارنګه د پرتوک او همدارنګه د قمیس باید د هغو پلنوالی یو رقم وي دا د سړو کفن د ښځو په کفن کې د دې نه درې د دې درو جامو نه علاوه دوه جامې نورې هم په کار دي زموږ مسلمانانې خویندې په دې پوهیږي چې یو سر بند دی چې په مړي د ښځې سر پې تړي او بل سینه بند دی د سینه بند پلنوالی خو دومره په کار دی چې څومره لونګ وي مګر اوږدوالی د تخر نه تر زنګنو پورې او سربند یې د یو ګز نه څه کم پلن او د ګز نه څه زیات اوږد په کار دی چې پلنوالی د یو ګز نه کم وي او د هغه اوږدوالی د ګز نه څه نه څه زیات وي او کله چې زموږ یو مسلمانې خور ته چې د دې دنیا نه سترګې پټوي هغې ته غسل ورکول کیږي نو هغې دپاره د لونګ او د لاسپوښو نه پرته د پردې دپاره یو څادر هم په کار دی نو چې کوم ځای کې هغې ته غسل ورکول کیږي باید چې هغه ځای کې ښه مناسبه پرده هم ولګول شي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونه کې انشاءالله د کفن ورکولو طریقه چې څنګه به کفن ورکوي او د جنازې د لمانځه حکم د جنازې د لمانځه طریقه هم تاسو ته تفصیلي بیان شي نو تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم